محترم مولوي صاحب په دغه لیست کې زمونږ محترم اوریدونکي لیکي چې په اکثرو جوماتونو کې د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې په ماسپښین د عمرې قضایي لمونځ کېږي آیا دا په شریعت کې څه حکم لري بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضراتو دا بدعت دا یو منکر عمل او دا یو ناروا عمل دې خورا رواج پیدا کړی دی او دا هیڅ اصل نه لري په شریعت منوره مقدسه کې په څلور سره مذهبه دا عمل شوي نه یو کتاب راوړي اما هغه غلط شوی هغه ته ستا وجه سره حتی په سلام کم دا مسئله رائجت دی راځي پوښتنې کوي د جمعې مبارکې آخره جمعه وي نو دوی په خیال کې ورکړي دي څلور رکعته نفل سړی وکړي نو بیا د ټول عمر قضایي لمانځنې چې د ده پر ذمه و د ټولو څخه خلاص حضراتو نو موږ ورته چې باید دا لمانځنه پرېږدو د ګرد کال منځونه نو مه کوئ ولې خو د جمعې په آخره جمعه کې د روژې مبارکې په آخره جمعه دا څلور رکعته نفل بدعت مکرو په جماعت سره به وکړي باره به د ټول عمر د قضایي لمانځو څخه خلاص شي حضرات دا غلطه ده دا مسله دا هیڅ اصل نه لري حضرت علامه لکنوي رحمت الله علیه په دغه باب کې یو مستقل رساله لري که دغه مسئله دې یا ته راوتلې ده ډېره غلطه اغلطه مسئله ده تنها غلطه نه ده بلکې اغلطه ده حضرات تاسو دغه تعریف د قضا او د ادا سره وسیږي همدغه علامه لکنوي مولانا عبدالحي رحمت الله علیه فرمایي وایي علم اصول سره راوړي وایي ادا څه ته وایي وایي تسلیم د عین واجب په خپل وقت مقدر کې شرعا وخپل مستحق ته یعنې څلور رکعته فرض په حضر کې په وطن کې په اقامت کې پر تا فرض وار نو ته راولاړ شې وا څلور رکعته فرض کوم یا الله الله اکبر نو دا څلور رکعته فرض چې دې وکړه په داخل کې د ماپښین دې وکړه دا دې الله پاک تسلیم کړه و دغه ته ادا وایي او قضا څه ته وایي و قضا تسلیم دي د نسل د واجب په غیر کې د وخت مقدر شرعا وخت المستحق ته یعنې پرون درته د ماسپښین لمونځ د ماسپښین لمونځ پرون درته قضا شوی نن ماسپښین وا څلور رکعته فرض د پرون قضا یې کوم یا الله مخ پر طرف د قبلې شریفې الله اکبر دا چې څلور رکعته ستاسو تېر شوي وه یعنې پرې ایښي دي وه قضا شوي وه یا په واقع تکلیف فرق نه لري عمدن یې پرې ایښي وه یا په یو عذر دې پاتې شوي وه بل وخت یې هغه څلور رکعته به یې وکړي په بله ورځ خبرې وکړي و دغه ته قضا وایي قضا څه معنا تسلیم د مثل د واجب په غیر کې د وقت مقدر او دا تسلیم دی کوي و الله تعالی نو مثل د څلورو رکعتو څلور رکعت مثل د دوه رکعتو دوه رکعت مثل د پنځو لمونځو پنځه لمونځ شل مونځ درته قضا شي و شل به زر به راګرځي دا څلور رکعته نفل هغه هم په جماعت هغه هم علی سبیل التداعي دغه مکرو نفل او په ځای کې د هغه یوه کال قضایي لمونځو یا د ټول عمر فرضي لمونځونه د هغې په ځای کې درول حضرات دا نه قضا ده نه ادا ده مسأله غلطه ده هېڅ اصل نه لري د دې عمل اجتناب وکړي نور کسان خبر کړي چې دا عمل مو پرېږدي